بسم الله الرحمن الرحیم نو تاسو اوسه پوری دو مقاصد ذکر کړل یو مقصد یو باب او بحث پدې کې چې هغه مزامین چې ټول قران سره متعلق دي توحید او رسالت صداقت کتاب شابسي قیامت ولا او برا جهاد انفاق فی سبیل الله فیشوا ختم شو کنه هو بیا دا غي نفس شه او بیا دویم بحث چې د هر صورت سره متعلقي څه شی په کې دعوا دلیل عقلی یا نقلی عقلی دو قسمه محضا او صریحی محضا نفسی آفاقی آفاقی علوی یا سماوی ارضی وستی صحیح او دغه چې کوم دی نفسي خو په خپل ځای دا بل اعترافي صریحي یا سکوتی دلیل نقلی په لفظ د شهدا شهادت سره په لفظ د قضا سره په لفظ د امر او نهي سره امر سره په لفظ د نهي سره په لفظ د قول سره تر مو کو قال الله دا شو په دې باندې ورسېدې کنه دا ختم اوس دریم شروع کیږي چې هر صورت خو خود داسي هر آیات به په عنواناتو کې دی عنوان لاندې داخله هر آیات ته په او دا هغه به یو موضوع ہدایت په یو ځان ته مقصدی یعنی په صورت کې تا ځان ته یو موضوع په ټول قران کې تا ځان ته معلومونه چې بنیادی کوم مقاصد دي هغه خو معلوم کړه دلایل پس وای دا پس خبره دي کنه نو دا دا دې معلوم کړ بیا را لې نو بیا دې مطلب په هر صورت کې معلوم کړ چې خا دې صورت کې دلایل سره پاره وای په دې صورت کې دم کوي ولې ور کوي په دې صورت کې د ازيري په څور کوي ناغي کوي او دعوه وتاو معلوم خیال دې وکړ اوس خبره ده چې دا هر صورت چې راغې دا هر آیات چې راغې نو په دې آیات کې بسې دا آیات بسې شي نو دا آیات په وو مزامینو کې یو مضمون لاندې داخلي البته بعضی په پکی داسم راځي چې کله مثال وی وغیرہ هغه پکې دی دا کې نه دراغسته خو لکن هغه مثال نو کې بیا یو دغه بیا ترغیب بیا څه شی بیا غم بیا دې سره لګي په دې وجه باندې دا و عنوانات څه دي دا بنیادی دا څه دي و عنوانات څه دي ګورې وتا یا با آیات زجر یو په آیت کې تسلی وي تسلی تسلی وي داعی دعوت چلی کنه مشکلات راځي مجاهد jihad کې مشکلات راځي تسلی ورکړي یو په آیت کې تزهید وي د چانا د دنیا نه چې چونکه په لار کې دا څه شي دي بے رغبتی د دنیا نه چې دنیا کې مين عمل را دالې د کار او باقي دغه د صورت دعوت ته تانه پاتې نه کنه نو دا پسه پاتې ده دا ته دنیا ته متوجي شوی دی دې ته تزهید وي کله په صورت کې او کله به یو آیات سوي د امور مدافعه للعذاب نبی هغه امور چې پاغه سره عذاب د پکېږي نو هغه برته خی چې دا دا دا دا پاغه سره به عذاب سره کې د پکېږي دا څو شو و ګورې وتا زجر کنن تخویف ډاراول صحیفه یو یو مانم مسره کوم بشارت زیر ورکول تسلی صحیفه تسلی پختو کوم تسلی جن ترغیب یو چاته دعوت ورکول مینه ورکول په یو څه او تزهید فی دنیا د دنیا نه بیرغبتی ورکول او په اخر کې امور چې د فکون کې د عذاب امور مدافع علی العذاب دا اوس زنو کې په آیات کې خامخا د یو لاندې بسی داخلي چاته یاد شي یو کس دی وای ها تخریب دا به ان شاء الله تعالی خیر دی یادی کې اوس بیا چې بیا وایو بیا چې په درس کې وایو نو سم بدی زړه شي چې پورې ان شاء الله تعالی کا خیر یاد کړی شي الله په خدي زجر وای شي تتا زجر وای بس کنه زجر په لغت کې ویل کېږي په आवाज سره یو څوک راټل نو تر راټل وای ته تشکانل وای په اصطلاح د قران کې بس کوم آیات کې چې تا ولیدل چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د یهودو د نصاراو د مجوسو د سابیینو ار یو ډله چې د کافرو د هغه بد اخلاق بد افعال بد اقوال چې ذکر کول کنه بس ته پوهه شې چې لکه دا څه دی دا ځل دا آیات سره دا آیات ځل ها خجی اوس کله بیا په دې صورت کې زجر سي صورت کې زجر چکم دی نو کله خو کله کله مسلمانانو ته مسلمانانو ته زجر نه نو عام طور سره خو زجر مؤمنانو ته کله کله راځي لکه سورت آل عمران آیت نمبر 152 راوړو یو سل 250 آیات مؤمنانو ته کله کله زجر وی اذ تحسونهم باذنه پاو وخت چې تاسو قتل ول دا کافران په حکم په مدد د الله باندې حتا تر دې پورې دا فشلتم چې تاسو کمزوري شوي د جنگ نه صحابه شان نه کنا نو داسې مؤدب معنا بکی وتنازعتم فی الامر او اختلاف مو وکړو په حکم د نبی صلی الله علیه وسلم کې وعصیتم او نافرمانی مو کړ د نبی علیہ السلام د حکم بیا واړو لای تاسو عنهم د دې مشرکانو نه مشرکانو نه تاسو غفت حواړو د تاسو دی واړو ليبتليكم د لپاره چې امتحانو کې پتا سو باندې ولقد عفا عنكم دا الله جی بمن هغه صحابه سره اله ولغا اتحادی خطا ذکر کا خو فورا پس وی ولقد عفا عنكم لام موتعان القسم دے والله قسم دی پذات خپل باندې قد عفا عنكم چې یقینا عفو کړی د الله تاسو نه معفو دي ها والله ذو فضل على المؤمنين الله د لوی فضل والا دی په مؤمنانو باندې صحیح شو نه داتري دې کې دا حتا اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم اسابو اجتهادي خطا غیر انا کل کا مؤمنان تم کلا کلا سي شکنی کنا مشر کشر پوش کنا او بیا الله تعالی خالق او مخلوق بیا کلا کلا مؤمنانم کنیم دا کله کله وی خدا سي زیات نشته ری خجی اوس اول کې زجر دی او اخر کې عطف ده خجی کله زجر د چاته کله زجر منافقان کله زجر چاته منافقان بیخیر بقری اول آیات را دا دغه را وړوي دا پینځ سینوم دیش د اتم آیات نه ولې پاړه سم پوری مثال یې ته خیمه نور دی ډیر بیا ښا ومن الناس بعض د خلقنا من غدي يقول چې وای آمنا بالله ایمان راوړې دې په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ رستنې باندې وما هم بمؤمنین دا زجر شو دا مؤمنان ندي په باطن کې په ظاهر کې وای بل زجر یو بل بد بد خوې سره بد اخلاق سری یخادعون الله دوکا کوي الله سره ولذین کسان سره من چې ایمان راوړ دي وما یخدعون دوی دوکا نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځان سره کوي وما یشعرون دین پويږي بل بد خوې سره یو ما یشعرون بل ما مرض یو ګورا بل بد بد صفته یو ګورا فی قلوبهم مرض پزونو دی کې مرض د نفاق دی فزادهم الله مرضان الله والله مرض زیات کو ولهم عذاب الیم دې پر عذاب دردناک دی خو تخویف شو بما کانوا یکذبون دې دروغ وای بل بد کوي شو بل زجر شو کار مونږ کنه بل دا جرو ګره وای دا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض دوی ته چوا چې فساد مکوې پزمکه کې نو قالو دوی وای انما نحن مصلحون یقینا من قرد الفساد پریشن کون کیو اصلاح کو کوئی څه کنه مونږه اصلاح کو نو دا سری دای بل خو چې فساد ته اصلاح وای ها نو علا بل خو یو ګره بل دا جرو ګره خبر شي انهم هم المفسدون یقینا دوی فساد کون کی دي ولکن لا یشعرون لیکن فقل فساد نفویږي بل زجر یو ګره بل بد خوې سره بد اخلاق بد قول بد وینا و اذا قیل لهم کله چې ویل شو ته امنو کما من الناس ایمان راوړل لکه چې ایمان راوړل د صحابه خو خلکو صحابه قالو دی وی انؤمن آیا مونږ ایمان راوړو کما امن الصفها لکه چې ایمان راوړو کما خپل لکه چې ایمان راوړو دا کما خپل خلقو دای بل زجر الا انهم هم الصفها خبر شي دوی کما قل دي ولکن لا يعلمون لیکن دوی پویږي نه بل زجر وګوره و اذا لقوا الذين امنوا کله چې ملاو شي د مؤمنانو سره نو قالو دوی آمنا موږ هم ایمان نه وړل و اذا خلو الى شياطينهم کله چې لار شي خپل مشرانو خواته نو قالو دوی انا معكم یقینا موږ کو تاسو سره یو انما نحن مستهزئون یقینا موږ هغه مؤمنانو سره ټوکی کوون کیو دا بل زجر شو دا زجرونه زجرونه اخر کې پسې وای اولئک الذين الله يستهزئ بهم الله تعالی ټوکی کوي دی پوره ټوکی به وکي څنګه ټوکی به وکي او بیا راشي ويمدهم او الله تعالی راکاږي دوی لره وګدي لره فی طغیان په سرکشو دوی کې یعمهون په داسې حال کې چې سرخکته روان دي اولئک الذین اشتروا الضلاله بل خوی بل بد اخلاق وګرا دوی غسل گمراهی بل هدا په بدل د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو ګټه ورنه کوي تجارت دوی وما كانوا مهتدین او نه دوی په هدایت باندې دي خیال مده کنه د دوی تجارت ګټه ونه کړه نو به هر حال دا د دې سره بد اخلاق ذکر شو پنځل لس بد خوونه په دې آیاتونو کې څه شو ذکر شو دا د منافقانو بیا چې کله ګرځ ان شاء الله تعالی او په صورتونو کې ګور بیا ماده تر جمع کړی کې څوک ګور بیا دی وګوري چې په کوم صورت کې سورې دي کنه او د ټول لا جمع کې علی حسب تکرار کوی شو کنه تقریبا تر پاسه 200 بد اخلاق بد کردارونه چې چا راځم شي وی دي ما بیا په شکل د کلیات باندې دا غرا جمع کړی دی ان شاء الله تعالی که خیری چې د روزې نه ورستو کې چې راوځي رساله د پوښ کنه رساله په شکل باندې ما جمع کړی دی د منافقان خو نه بیا پاغه ته د مفسرین او اقوال او بلاغي زمانی تطبیق هغه مرا نقل کړی ان شاء الله تعالی شاید رساله او صفی کتاب بتنا رساله بتنا جوړ شي پوښ یا دینه غټه به نو دغه دا په مختلفو سره پښتو کې لیکل دا صحیح شو بل چې کوم ده کله به زجر چاته وی کله زجر يهوديانو ته وی ښا کله به زجر نصارا ته وی پوښوي نو دا دا به زجرونه مرادي کنه لکه سورته آل عمران کې شل آیاتونه بلا فرازي مرا بس اینو ته به تخیم ان شاء الله درس قسم خلاصه بیا وایي سورته ال عمران کې بشل آیات دا سره کې پای کې به يهودو ته سوي دجر دا رنګ په سورته نساء کې برازي پیندل لسو آیاتونو کې سورته مائده کې برازي په سورته بقره کې په خپل په 29 آیاتونو کې دجر چاته لري يهودو ته ښا دا رنګي په صورت اعراف کې با په یو آیات کې راځي په صورت توبه کې او په درې آیاتونو کې راځي په صورت مجادله کې په یو آیات کې راځي په صورت جمعه کې په یو آیات کې راځي هغه به راځي ها ما څنګه ان شاء الله تعالی کله به سر دغه وی کله به تصدق جوړ وی کله به دې سي بد اخلاق وی هغه به ذکر کوي خجی اوس دا زجر چې قران ذکر کوي نو دا زجر کله پسته باندې کله پسته باندې نو غدل تمام را جمع کړی دي استادانو حضراتنا چې هغه تقریبا ول سيزونه قران کې داسې دي چې قران په هغه معنی بدر ورکړي ول سيزونه داسې دي خاطر په بد په بد یې ذکر کړی کله زجر په شرک باندې سو په دې خیال راړوي پیدا مکو کنه فمن الناس بعض دخل کنا من غد يتخذ من دون الله چې جوړي غیر د الله نه اندادن شریکان يحبونهم دمن کیدا وی سرا كحب الله فشان د من د الله والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي شد غیر ډیر سختی په مینه کې حبا په مینه کې لله د الله سرا ولو ير الذين ظلموا او باغ اور باندې چې او کچرته او ظالمان پوښوي از يرون العذاب په وخت چې ویني عذاب کتا ظالمانو لیدل نو څه چل وای اه یو ولو ير الذين ظلموا کچر ته ویني ظالمان از يرون العذاب په وخت چې دوی ویني عذاب نو څنګه وای ان القوت لله جميعا چې قوت خو الله لره دی ټول وان الله شدید العذاب د دې آیاتونو د مانو کې ډیر رب دي ښا دا ان القوت لله جميعا خو څنګه موږ ترجمه نکو نو په دې وجه په تیس تیریږم وان الله شدید العذاب او یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کده استبرع الذين تبعوا او شابه بیا براعتونه بشورو شي خو به هر حال زجر په سبانه ورکو زجر په شرک باندې او مرن ناس مې تخل من دون الله انداد کله به زجر په نسبت د ولد باندې هغه مخ تاسو خصوصو پیری راځتل دي او کرا او با ته سورته انعام سلام آیات ته 100 سبحانه پاک دی الله وتعالى او اوچت عما داغنه یصفون چې داخله کې ورله بیانې صحیح شو نو دا څه شو وجعلوا لله شرکاء جن زجر دوی بد کردار بد خوې بد عقیده په ذکر پر چې الله ته نسبت ته ولد کې پوه شو دا دا دا بیا ډیرو ځایونو کې وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الله ولدا ډیرو ځایونو کې راغلي زجر بالشرک هغه وخت چې کله الله د مصیبتونو نه بچ کی په مصیبت کې دغه شی د مؤمن شي چې مصیبت ختم شي نو بیا د شروع کې شرک شروع کی لکه سورۃ یونس راو باقی د اجتماع یونس آیت نمبر 22 یو لسمه سپاره هو الذی خاص الله غزاد دے یسیرکم چې ګرځی تاسو پیدا مو کو کنه فل بر فل بر والبحر دواړه کنه په اوچاو په دریاب کې حتا تر دې پورې دا کنتم فل فل کې چې کله تاسو سوار شئ په پیړۍ کې وجرین بهم او دا بیړۍ روانه شي ها دا بیړی روانه چې په دوی باندې ندی په کې روان شي نو وفرحو بها بریح طیبه پاغه هوا نرم سرا وفرحو بها او دوی خوشاله شي په دې سفر باندې په دې دغه باندې په دې بیړی باندې په دې هوا باندې جاءت حریق عاصف نو راشد دوی تنا ساتي هغه هوا تیزا وجاءهم الموج من كل مکان او راشد دوی ته چپی د هر طرف نه وظنوا دوی یقینو کې انهم احیت بهم چې دوی خوراګیر کړی شو دعو الله رب علی الله مخلصین له الدین په داسې حال کې چې دوی څه کوي خالص کون کې الله ته دعا ها لئن انجیتنا وای کتا مون ته نجات راک من هاذه د دې غر کې دون لنکونن من الشاکرین نو خامخا یو مون د شکر گزارونه فلمان جاهم نو کله چلان نجات ورکین ته الہم یبغون فی الارض بغیر الحق نو نا صافی دی بیا پس ما کې څه کوي بغاوت کوي برنا حق برنا حق بغاوت څه دی هغه مې ته سورې ان کبوت کې قوله فلم مان جاهم من البر اذا هم یشرکون نو دی بیا شرک کوي نو د مصیبتونو په وخت کې یو شانته او د مصیبت نه پس بل شانته په دې حالت باندې الله تعالی او تصور کوي دا زجر ورکړي کله زجر وی په نفس کفر باندې په نفس کفر باندې لکه سورته انعام 109 وما یشعرکم او سشی پویا کړی ته سشی پویا کړی تاسو انها اذا جاءت چکل دا معجزه راشی لا یؤمنون دی بیا ایمان نه راوړي وما یشعرکم کې بیا تفسیر کې ډیر بحث دی ښا هغه به وایي ان شاء الله تعالی خو به هر حال ان اذا جاءت لا یؤمنون عدم ایمان په کفر باندې او تزجر ورکړي صحیح شو چې دی په معجزو په ټیم کې ایمان نه راوړي کله بسوی کله به زجر وی په انکار د توحید باندې چې د توحید نه انکار کوي او کله زجر په شرک او کله غ انکار د توحید دا بیل جانب ده لکه سورته بنی اسرائیل 15 سپاره آیت نمبر 46 راوړل پیدا مو زجر دې په استدلال او زجر دې په انکار توحید باندې چې ان استي و اذا ذکرت ربک فی القرآن او کله چې ته یاد کې رب خپل په قران کې وحده یک یا واده نو ولو دوی تاو شي علات بارم پشاګان خپل باندې نو پورن تقیدون کې دوی بیا وګ نه دی وای وای دا دا دی واده الله خبر کې دا مونږ نه پوښ کله زجر وی چا په کله معلوم نه کو پته نه لګي خا آیات اخیر خدی اوس دا وګورئ کله زجر په استدلال بالآبا دا دی یو بد خوې دی ته ته مکوا ویل من مشران ته نه خپو ته هغه نه خپو مشران څه داسې کول د مشران هغه استدلال چې کوم دی هغه باندې د ضرورت کی سورته بقره وګورئ 170 نمبر آیات یو سلو یا پیدا مکو و اذا قیل لهم چې کله ویل شي دوی اتبعوا تابع شي ما دا قانون انزل الله چې الله نازل کړی دی نو قالو دوی وای او 170 دې کنه نو دې بعد ملګرو نه سوا کړه و اذا قيل لهم اتبعوا کله چې ویل چې دوی تابع شي ما دا قانون انزل الله چې الله نازل کړی دی قالو نو دوی وای تاسو 180 بچ تر آیت کې څه شی وی قالو نو دوی وای وای دوی بل نتبعوا بلکې مونږ تابع کیږو ما دا هغه الفینا علیه اباءنا چې مونږ مونږ دې پاغي باندې پلاران خپل او لو کان اباءهم اگر کوي پلاران د دې کې پلاران معنی مشران کوي ځکه چې ټول پلاران نه کړه هر څوک خپل پلار په سینې روان خو مطلب دا دی بعض خپل پلار خلاف خو اجتماعي او طرز دی هغه په رواني او لو کان باهم اگر کوي مشران د دوی لا یاقلون شیئا چې نه پويږي په هیڅ څه ولا یهتدون او نه لار مومي نه هغه سپو سپو ایدل خو بر دی په روان دی هغه د اعلان کې هغه خلاف خبره کړې د وحنه او دی باغ په روان دی غلط طریقه لري په دې د جوړ ورکړي کله به زجر ورکړي په اتباع د خواهش او په اتباع د ابلیس باندې په اتباع د خواهش او په اتباع د ابلیس باندې سورته فرقان 43 نمبر آیات وګورئ سورته فرقان نو لسمه چې پارخه خلاص ما ته دا یې ارایت من اتخذ الهه هواه آیا تا لیدل دی هغه سره چې جوړ کړي دی خوا الہ خپل معبود خپل هواه خواهش خپل د خپل خواهش نه ځان ته خدای جوړ کړي لاغه تعبیر ها صحیح صحیح افا انت تكون عليه وكيلا آیا ایت پاغه باندې ذمہ وار کم رجا فرایت ما فرایت خدي دا شو دغه رنګ سورته سبا شلم آیات کې راځي دویشتمه شي پاره دا دویشتم دویشتم ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه او یقینا رشتیا ک په دوی باندې ابلیس ظنه ګمان خپل فتبعوه نو دوی داغه تابع شو الا فريقا من المؤمنين مگر نه اورل د مؤمنانو نه د جر په سبانه شر دوی سب بد اخلاق ذکر کوي دی ابلیس اتباع دی ابلیس اتباع دا څه دا دا ګورې ګورې څنګه دی پویږي نه کله زجر بالافتراوی په الله باندې دروغ تړي او در او تکذیبم کوي دا الله ایتونه دروغجن کوي لکه سورۃ انعام ومه سپارا یو اشتمه یا ومن ازلم او سوک تدیر ظالم یعنی نشتری ممن داغه چانه افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې دروغ او کذب بیااته او دروغجن غنی آیات یا دروغجن غنی آیاتونه د الله دلته کې زجر رضی په اخلاق څه شو په الله تړل او د الله اسم ته دروغ نسبت کول وجدا دروغ صحیح شو دغه رنګي کله زجر په انکار د رسول باندې او استهزاء وی غفوري لکه سورۃ یونس صحیح شو سورۃ یونس دویم آیت اکان للناس عجبا آیا خلق تدا عجیب دا ان اوحینا الی رجل منهم چې مونږ وحی کړی دا الی رجل یو سړی ته منهم د دوینا ان انذر الناس چې او یره وخلق دا خلق ته عجیب راځي انکار وکړي وبشر الذين امنوا او زیر ور کا کسان چې ایمان راوړل دي ان لهم قدم صدق چې دوی لپاره قدم صدق هغه مقام درشتیاو دي هغه مقام درشتیاو سره بهترین ځای دی جنت خدی عند ربهم فنید در رب دوی قال الكافرون نوای کافر ان هذا لساحر مبین نو اول کې انکار په اخر کې ټوکې استهزاء یقینا دا جادوګر ښکارا دی دا جادوګر ښکارا دی دا وو خجی کله زجر وی پس باندې په طلب د آیات باندې ښا دوی معجزات غواړي معجزات وای مونږ ته دا معجزات راشي لکه سورته یونس هم دا صورت دی شلم آیات وګورئ شلم آیات یو یو مثال صرف در کوم دومره شي پوه شي پیدا مکو ويقولون دوی وی لولا انزل عليه آیه من ربه ولنا نازل کی پدبان معجزه در رب طرفنا نو فقل ورته و انما الغیب لله یقینا غیب په اختیار د الله کې معجزه خو د غیب نه راځي او غیب د الله په اختیار کې فانتظرون انتظار کوي اني معكم من المنتظرين یقینا زم تاسو سره انتظار کوونکو نه ما صحیح عذاب بدر باندې راشي تاسو دا خبرې کوي نو دا څه دي د دې لولا انزل عليه آیه من ربي دا ډېر بد اخلاق دي پیغمبر ته معجزه در باندې راشي معجزه خو هغه راغلي خو دوی وایي هغه معجزه چې مونږه غواړو ا مو مانګه معجزې پوښ کنه هغه معجزې چې مونږه غواړو زمونږ د خپلوال درځي هغه بیا سورته بنی اسرائیل کې راځي ان شاء الله تعالی وایي به شي هغه سغواړي لن نؤمن لك وي هرګز موږ ستا خبره نه منو حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا مونږ ته چینه راو باتا خوشي ته مونږ ته وایي چې دا د مارس نه نعوذ بالله او یکون لك بیت من زخرف یا رساله سرو زرو پوری او تر قاف السما یا اسمان ته وبرو پیدا بیا باندې مونږ باندې دا مو مانګه معجزې دا ښا وی ولا نؤمن لرقیک بیا دې مونږ په خطو باندې غره اعتبار کوو چې تاسو مان ته خطه لې حتا تنزل علینا کتابا نقرأه حتا ته مونږ تراوړي یو خط نقرأه چې مونږ لولو الله تعالی څخه راته دای دا ومنه دا زما پیغمبر دی نو قل ورته وای سبحان ربي پاک رب زما هل كنت الا بشر الرسول دا الله بندگانو زه خو بشر ام رسول ما دسه کولای تم زما په اختیار کې خدا کارونه نشته صحیح شو خکله بدل په انکار د کتاب باندې کله بدی قران نه منی کنه سوره نحل صحیح شو آیت نمبر 24 وګورئ ویم خو دې راو بس و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته ماذا انزل ربكم سنا ذل کړي دې رب تاسو نو قالو دوی وای اساطير الاولين پخوان کیسې د پخوانو پر کوده قوانین دی نعوذ بالله من ذلک دا اوسنی خندران شوی او چې کله پر څو د خبرې دي پر څو د قوانین دي غیر نه غیر علی ګری دي اساطیر الاولین لیکل شوی قصې د پخوانو نو دا څه دي دا د دوی په دې کې زجر څه شو کباحت څه شو دا خبره شو په دې باندې کله زجر وکي انکار د کتاب پیښه انکار کله انکار د قیامت نه کوي نو په هغه وته د هغه هغه شی ذکر کینو هغه باندې زجر لکه سورته نحل کې هم دي سورته کې دا سورته څنګه 38 اته دیرشم پیدا مکرم خجی واقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت قسمونه خو دی په الله باندې سخت قسمونه وای راځوند دی باندې کې الله تعالی غو چې مرشي بلا ول بین راځوند دی کوي وعدن علیه حقا وعده وعدا وعده کړی الله تعالی علیه فزان لازم کړی دا تفکرن حق حقا ثابت شوی په ثابت والی سره په کتابونو کې ولكن اكثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نپويږي خوشي نو دي کې انکار د قیامت نه ویلا يبعث الله من يموت دي باندې دار دي بد کی شو خدای دای بد بد خبره کله به زجر وی فتلب دو عذاب باندې دی وای مونږ ته عذاب ذره ولا کنال درکوا راي ولا سوره رعد دیار لسمه سپاره صحیح شو شپږم آیات وګورئ اجرونک او په جلدی سره دوی غواړي بسیئتانا بسیئات عذاب قبل الحسنه مخکر ایماننا بل تسیئین مراد عذاب ده او حسنین مراد ایمان ده ها اردا کې وګوره حسن ده نه کوي چې تانا بد بدی غواړي په مخکې ده نه کوي پوه شو دا بدی او نیکی ده کې ده مخ غواړي تانا عذاب قبل الحسنه مخکر ایماننا ایمان نه راوړي او بس عذاب راولا کړه راولا کړه پوه شو دا ده خدي دغه رنګ وګورئ کله زجر وی پس باندې جدال په حق حق ثابته خبره کې بدی اختلاف جوړ په ثابته خبره کې بلان جوړه چې جګړه وکړي کوي لکه سورته مؤمن پوه شئ آیت نمبر 4 وګورئ ما یجادل فی آیات الله جګړه نه کوي پایاتونو د الله تعالی کې بحث نه کوي بے ځای بے دلیل الا الذين كفروا مگر هغه خلک چې چې کافر دي فلا یغرر کا نو دوکه کې وانه چې تعالی را تقلبهم ګرځیدل لا ګرځیدل د دوی په بلاد په خارونو کې دا کله یو قامن دبانه خو سره کړه فلک سامنے وګوره لن گزرو کې ګرځي مونږه مطلب دا چې کېدل پکار دي کنه پوه شئ الله وایي د خپل ته جدال کوي په آیاتونو کې د د باندې مدو کېږي پوه شئ کله زجر به حب الدنیا په مینه د دنیا باندې لکه تاسو مینه د دنیا سره کوي سوره قیامه راو باسي پوه شئ نه سوره قیامه نه لوي هغه کې مستریده شلم آیات راو باسي پیدا مکم انها کلا کلا کلا بل تحبون العاجله کلا دا څنګه ده فکر بل تحبون العاجله بلکې تاسو خو خوي د تلوارګندي دنیا ها وتذرون الاخره او پرېخه مو د اخرت او چې پرېګ دی اخرت نو دا څه شو دلته کې زجر ورکو پچا باندې په حب الدنیا باندې چې دنیا سره مين تاسو شروع کړی کله زجر وی په عدم استقلال باندې په حالت تو تکلیف او خوشحالي کې ښا د مسلمان سړي دا طریقې کار وی چې په تکلیف کې او په خوشحالي کې برابر وي په تکلیف کې مال الله طرف ته وي او په خوشحالي کې مال الله طرف ته وي نو چې تکلیف راځي نو څه کوي الله تسوا دا کوي الله باندې تکلیف صبر کوي پوښوي او چې خوشحالي کې راشي نو بیا شکر ادا کوي دا دواړه کارونه الله پوښوي مشرک سره داسې نه داغه طرز بدلی تاسو ګورئ سورته هود دولسمه سپاره اتم نه هم آیات ان اذقنا الانسان او کچرته موږ اوسه کو انسان ته مننا د خپل طرف نه رحمتن رحمت ثم نزعناها منه بیا ته موږ دا رحمت واخلو نو انه دا اوس باندې مصیبت راغی کنه نو انه دا انسان چې مشرک وي لا یئوسن کفور د نا امید وي او ناشکر وي بس مونږه لیدلی پوه شو کنه دا وګوره بیا په مونږه دا ولا ان اذقناه او کچرت و اوسکم دې انسان ته ورکو ورته نعما نعمتنا بعد ضرا امسته بس دا هغه تکلیف نه چې تر رسیدلو لا یقولن نو خامخا دی وای ذهب السیئات عني ها لار مر تکلیف نه ختم دا ودا دور دا راځي کله کله ورته دي ا نشته او کس نشته بل دا داسې لهجه داسې انه یقینا دې چې وی لفرح خوشالي کوونکې خوشالي د تکبر مراد ده هلي دا کې د تکبر کوونکې او فخور سوي اکمانه ده خو څه کنه تاسو ته وایي خدای خبر موږ تخپل په جبه کې دوزن وایي دوزی ولی نو تکای دا ما او کلمه پوه شو کنه دا می داس کلو کا او دا تلانا او دا می داس کلو کو بیا میدان نه دا مشکل می حل کا پوه شو په ځان باندې څه ورلی په ها ورلی په اور خاري په ورلی په ها ورلی په کای بل دی وای چې او ما داس او کلدا ما دا کو دا بس داس کلو کو ساتم دا دا خسي کی صحیح شو کله په مختلفو حالات مختلف او بد صفاتونو باندې به زجر ورکړي شکنی به ښا لکه سورته همزه سورته همزه درشمه سپاره کې ده ښا صحیح شو لاسو سورته مونږه مخکې یو څه بیا مسلمان مولا ویل لکل همزه هلاکت ته د پاره هر عیب لګون کی پپټا یا مقام لمزه تن پپټا یو یا همز یا لمز کی دواړو کې به دغه کو خیر الذي جمع مالا وعددا هغه چې مال جمع کړي دی او شمار کړي دی دا د بد اخلاق ذکر کوي ښا د بد کونه داري یو په خلکو عیبونه لګي یو غیبتونه کوي یو مال بس چرته نه میرا جمع کو بس مړه ګټل غواړي هر طریقه کی سرمایدار دی ها حلال حرام نه ګوري یحسب ان ماله او دې ګمان کوي چې مال د اخله له دې به همیشه ساتي ته مال یې مړه بس بیا او عزت هم شته او کرامت هم شته او دام شته دا عقیده لري ها نو دا د بد اخلاق ذکر کوي مختلف ذکر کوي خامون تشر دا رنګ صورت معاون کې متابل ورځوي ارایت الذی یکذب بالدین لا یوبت کوئی تکذیب بالدین حج دا بدر خو ختم شو صحیح شو که ولس طریقو سره په قران کریم کې سره غلو زجر راغله په تاسو کې خدا به اندا بیا راځي او ان شاء الله په درس کې سم ویل کېږي خو بهرال نمونه به تاسو پیش کړئ کله به قران کریم کې تخویف وی ها تخویف دا مطلب چې دا دعوه خو متا ته پیش کړ په صورت کې دا نمانی نو بیا ګوره بیا دمکی درکې دارای دمکی درکې چې سم خدا تخویف دا بیا دوه قسمه وی کله سوي کله دا تخویف چې کوم د دنیوي وی او کله اخروی کله دنیوي وی کله اخروی کله چې دنیوي بیا الله تعالی خپل عذابونه ذکر کوي د بداس کله د نور کی روشو قومونو سره ذکر کوي حالات ذکر کوي فلانه قوم نه کوبو کې غرق په فلانه په هوا ته با په فلانه می ور راو ور په فلانه می کانی راو ور په فلانه می زمکه واړو لا دارته ذکر کوي چې ګوره تم وره پوښوي نو دارته ذکر کوي ها دغه ته تخویف ته شاه ولی الله ته تذکیر به ایام الله څه ته وای تذکیر به ایام الله او دا تخویف دنیوی ته تخویف اخروی ته شاه ولی الله ته تذکیر به ما بعد الموت وی امون دواړو ته تخویف وای ان اصطلاح ولا مشاحت فی الاصطلاح صحیح شو سورۃ بقره کې د تخویف دنیوی یو مثال وګورئ اول تخویف دنیوی دی رجزن عذاب من السماء الى اسماننا بما كانوا يفسقون پس او دریوان چې دوی فسق کو دا کار په دنیا کې کړو کنه په دنیا کې پیدا عذاب راغلی په دنیا کې پیدا عذاب راغلی نو دا دنیوي عذابونه دي دا په قران کریم کې په دې کې تقریبا 238 آیتونه راغلي سورہ 238 آیتونه بیا ما دلته کې تفصیل ذکر کړی په توته انعام کې دومره دي په توته بقره کې دومره دي دا یې ګوري صحیح شو دغه رنګي تخویف اخروی دی تخویف اخروی ته د اخرت دغه درکې چې ولکه اخرت کې جهنم دی اور دی عذاب دی دا بیا قران کریم کې دا پسورا دا بیا ډیر دی دا بیا چې ټول لازمه کې ان شاء الله تعالی نو ټول 699 سورہ آیت نری 699 آیاتونو کې تخویفات دو اخروی دم کوي د اخروی عذاب دم کوي راغلي لکه مثال یو په وګورئ یو دوه درې مثالونه سورت بقره کې اول نه شو پوښوي و ما یا تو ګوري و ما یا ها ختم الله على قلوبهم مہر والد الله پزونو دوی باندې والا سمعهم او وګونو دوی باندې والا بصارهم پستر ګور دوی باندې غشاوت پر دی دي نو پسې سوي ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره په آخرت کې لوی عذاب دی لوی عذاب دی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا کتا صدا دا کار مو نکړو د قران مقابله قران معنی نه او قبل دغه مقابله نشي کولای ولن تفعلوا هرگز نشي کولای نو فتقوا النار او یریږي د اورنا التي غور دي وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه انسانان دی او کانی دي او عدت للکافرین تیار کړ چې د کافرو لپاره دی دا وګوره دا بلدن کی تخویف ته کنه صحیح شو اخرت کې دغه رنګ 39 نمبر آیات وګورئ 3 نو خوښ یو کم څنګه ختم نه هدي شم والذین کفروا کسان چې کافر دي کفر کوي وکذبوا دروغجن غني بیا آیاتنا آیاتنا زمونږه اولایک اصحاب النار هم فیها خالدون دا کسان اور والا دی دی باندې چپری اور کی دا ټول څه دي تخویفات او خویری خمار ته سورایتونو کې دي 699 چین سوا نه نامې پک سوا نه نه وی آیتونو کې دا راغلي دي خبي ځان ته ګورئ نه او بیا راځي په دغه چې سبق وایي به وایي دا تخفیف او خروی دي دا دنیوي دي دا دا دي دا, دا, دا بشارت دی چې تاسو په اصطلاحات پوه شئ بشارت ته زیره ها بشارت نه وایي څنګه به وایي بشارت ته وایي په کثرې ده به سره خدای صنعت دغه کوم کتابت بشارت پوه شو کنه دا سوي دا صنعت افعال مصادر څه ده په کثرې ده بشارت نه بشارت بیا څه ته ویل کیږي بشارت ویل کیږي هغه د خیر خبر د خیر خبر بشارت هغه خبر ته ویل کیږي چې الاخبار بمحبوب یظهر اثره فی البشرا بشرا ته کې مخته نو په دې مخ کې ستا سره شي هغه اثرات کار شي دا سه خوشحالي خوشاله شي کنه چې په مخ کې له خوشحالي کار شي نو هغه تاسو ویل کېږي بشارت ویل کېږي دغه زیر ته پښتو کو ته موږ تاسو سوایو زیر ورته وایو او هغه ته چا سه کوم دینو تذکیر به اعلی الله په دنیوي نعمتونو سره یا تذکیر په دنیا کې یا تذکیر به اعلی الله په آخرت په آخرت کې الله نعمتونو ذکر کوي جنت کې بس وي دا به دا به اوس په دې کې یو سوال دی چې بشارت خو وای هغه زیری تا چې اول سړی ته ملاو شي په اول ځل نو اول ځل چې ملاو شي هغه خوشاله شي اوس د قران کریم مزامین ته بشارت څنګه ویل کیږي دا خو سوال له سره مخکې نه ویل شوی دی نو چې چا اول ځل اوریدل هغه ته بشارت شوم ته څه شي الله پاک په وخت په باران کوي و من تحت ارجلهم او لاندې د خپل خپلونه نظم کا ورته قسمه قسم میوه فصل راو دیږي خو شي نو داسې دي لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم داسې دا بشارت څه په دنیوي نعمتونو باندې په دنیوي نعمتونو باندې کدا کار دی او خو دا بیا ډیر دی مثال پیش کړل دغه رنگ با کله بشارت بن نصرتی کله سی کله سی کنا مدد بر الله را شو لایم قران الله من ينصره بس توات بشارت دنیوی ها الله به مدد کوي کله بشارت اخروی د اخرت دیرمی دا قران کریم کې ډیر راغلی تقریبا 375 آیاتونو کې بشارت اخروی راغلی ښا مثال په بقره کې وګورئ اصول البشارت هغه ته مونږ وایو اول صورت کې 25 نمبر آیات څخه 25 نمبر آیات امور البشارت پای کې ذکر کړی دي اصول البشارت وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسان ته ایمان راوړ دي او عمل الصالحات عمل کړ دي موافق د شری جنات تجری باغونه چې هغه په باغونو سره چې هغه بېګي به من تحت انهار لاندې دونه داغې نه ولي کله ما رزقو هر کله چې ورکړ شي دوی ته منها دغه باغونه من ثمرات میوي رزقا ازروی رزق د پاره د خوراک ها صحیح ده قالو ندوی وای هاذا الذی رزقنا دارا کړه شو مونږ ته من قبل مخکر دینه په دنیا کې یا په آخرت کې وای او تو به متشابها او ورکول چې دوی ته متشابه یو شانتی پران کې نه پخوان کې ولهم فیها ازواج دوی لپاره په جنت کې بیبیانی مطهره پاک کړه شوی او هم فیها خالدون دوی په جنت کې همیشه اصول البشارت ذکر کړي چې ګورا مکان دته ملاویږي په مکان کې باغونه د خوراک سیستم برابر دی په مکان کې د خزشت دی خزشت دی په مکان کې رسري اپا کې خزي او همیشواله پکې ری همیشه پکې پروت دی ورته ته به توبه سم دې ته کو خالی کا پوه شو او پرېشن پکې نشتا نو دا څه دي ها خالدین هغه څه نه پوه شو یا ورپسې کا تاسو وګورئ هغه آیت نمبر 38 ته آیت نمبر 38 ګورئ قل نهبتو منها جميعا مونږ وی دي ته چکو سیتا تر دې جنت نټول فإن ما ياتينکم نو کچر تراهی تاسو مني زماره طرفنا هدن هدایت فمن تبع هدايا نو سوچ تابع شې هدایت زما فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبي يرف دي باندې نبي غم جني بشارت شو زیر شو کنه دا زیر خوشالي صحیح شو کله به یو آیت عنوان مونږ کیدو چې دا تسلی ده څه ده څوک چې دعوت چلی نو هغه داعی ته څوک چې jihad کوي نو هغه مجاهد ته هغه ته بسور کوي هغه ته تسلی ورکړي ښا د تسلی د پاره په قران کې تقریبا اته اتیا آیات راغلي سوره اته آیات لکه سوره بقره وګوره 119 نمبر آیات ها پیغمبر ته الله تسلی ورکړي 119 یو سل په داعی چې خلک اعتراضات شروع کړي د خپش چې خپش نو الله تعالی نه خپه کیږي متا سره حق دی قران وایم ته ولې خپه کیږي خوښ کده قران نه غیر تا د بل کتاب نه هغه کول او خلق سره نه منل بیا خپه وي چې وای دا خلک زما سره زما رائے نه مني په زما کتاب دی کنه نو ته په حق یې خپل ان ارسلناک یقینا مونږ را لګره ته بل حق پرشتیا سره بشیرن زیر ورکونکې و نذیرن او يرونکې دی وای دا خلک چې مړ شي کنه نو مانه په پښتنه نه کیږي نو الله وی ولا تسالو عن اصحاب الجحیم تانه په پښتنه نه کیږي د جهنم یانو بارکه جهنم والا په بارکه تانه پښتنه نه کیږي بیغمه بس طریق دی ورکوي چې نه ایمان نه راوړي بلا دري ورپسې سورت آل عمران وګورئ مجاهد ته تسلی ده 140 نمبر آیات ان يمسسكم کچر تر سیدلې تاسو ته قرحن زخم فقد مست القوم نو یقینا رسیدلې دغه بل قوم کافر وتا قرحن زخم مثله هم دغه شانتی په بدر کې او خود کې تاسو تکلیف راغلی هغه ته ورغلو وتلک الايام او دغه ورځې نو دا ویلو چې مونږه اړو را اړو بین الناس په میاز د خلکو کې ولی علم الله الذين امنوا دا شکست ذکر هغه دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی مؤمنان یو ويتخذ منکم شهدا او تاسو نه جوړ کی بعض کسان شهیدان والله لا يحب الظالمین الله تعالی نه خوښي ظالمان تاسو وګورئ دو دغه بشارت دغه تسلی ایم تاسو کوم قرحن فقد مست القوم قرحن مثله او چې تاسو به جیت کې دماکي کول ها الته دغه له بنیاد نو استه تا چې کوم دنه په دغه کې دي تر ما په مناوا کې او په مهران بیس کې او دا انو خیر دې په تاوانې بمبار وکړو نو استاد مکه مو ته بیخي به سورې په اوس هغه بنیاد دا دا غشدا تسلی ده ها لا سورت انعام ګورې سورت انعام آیت نمبر 10 تسلی در رسول ته دا ایت تسلی ورکړي یاره دا دعوت چلو مولا دې کوم خلکو را پسې دوره پروپاګاندا یو کړو لاندې جوړ کړي دا بس چل کیږي الله وی ولقد استهزئ او یقینا ټوکی کړي چې وی دي برسولین برسولین پر رسولانو پورې من قبلک مخکستانا چلې تا پسې اوسوي فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون نو نازل شو پاک کسانو باندې چې ټوکی کول دي رسولانو پورې ما هغه عذاب کانو چې دوی به پاغه عذاب پورې یستهزئون ټوکی کوونکي ها انه لا يحزنك الذي يقولون چې یقینا غمجن لا يحزنك الذي يقولون چې یقینا غمجن کوي تا هغه خبره یقولون چې دا کافرانه کوي تا ته وای دا تا چې کوم خبر راوړی دا مونږ نه منو نو خیر ده خپکی جما فانهم لا يكذبونك یقینا دوی تا دروغجن نه غني تا ته خودی صادق او مين وای نو بیا ولې ما خبر نه مني دا اوس راته ولې وای نو چې زما د آیتونو د وجنا سره بغوس کوي تسلی والا پیغام چې زبر ان شاء الله تعالی غم او حزن شکم لری کم دی به زغار کما صحیح شو کله په صورت کې سوي ما تاسو وی ترغیب وی یا تشجیع وی صحیح شو کنه ترغیب کله صورت کراشي ترغیب چې رغبت درکې مینه درکې چې مطلب داشه وکا دا کله ترغیب صفات کوي بیا کله برته مطلب داغه فواید ذکر کړي کله بسوي نو دا ترغیبات دي ښا ترغیبات دي ته وي او تشجیع کوم دی نو هغه په دعوت باندې متا ته تحذير درکې چې دعوت چلاوا مسله بیانوا پوښ کنه او جهاد کوا او مداهنت مکو چې ته واجب خیر دی لګه گزاره گزاره مکو په مسله کې گزاره مکو صحیح شو کنه په دعوت کې گزاره مکو قران کریم بیا دغه زجر دغه ترغیب او تشجیع دا په مختلف عنوانونو باندې بیان کړی دي موږ به څه ذکر کو صحیح شو یو پاغي کې ترغیب ال قران څه دی ترغیب ال قران بکله ور کوي خجی ترغیب ال قران اکثر د سوراتونو په اول کې نو دا بیرته یو وې ما بس بیا تاسو نور دان لګوري اکثر د هغه سوراتونو په اول کې ډیری چې دا کوم پاول کې مقطعات الف لام میم الف لام را الف لام میم صاد دار راغلي کنه دا غي پاول کې ډیری په میانس کې بیا کله راځي په لوي تاسو یو مثال در پیش کوم دا تاسو وګورئ سورته بقره اول آیات صحیح شو دویم آیات وګورئ الف لام میم ذالک الكتاب دا کتاب لا ریب فیه نشته هیڅ شک پدې کې هدل للمتقین هدایت ته متقیان لرا د کتاب صفات بیان کړل نو صفات بیان چې یو څنګه سړی په مینه پیدا کیږي کنه ترغیب څخه لار ته په سورته انعام دغه سورته بقره کې وځي کې لار ته دوته بیان تر او باسا چې په میان کې نه توکم کنه دا وایي چې دا سره په اول کې کذالک یبین الله دغه رنګي واضح بیان الله تعالی لكم تاسو آیاته آیاتنا خپلو كذلك يبين الله دارنګ واضح بیان لكم تاسو الله تعالی آیات آیات آیاتونه خپل لعلکم دې پر تاقیرون چې تاسو عقل ولري عقل نکار والي عقل باندې کار شروع کوي خو قرآن وایي ولکه چې دا عقل پکې ذکی کم دا کتاب پڑھے خنه ده صفات شو کنه شو ترغیب خبر ورته دی کنه خجی کله به ترغیب او تشجیع په جهاد باندې جهاد طرف ته بسلر کوي ترغیب بدر کوي لکه سورت بقره 246 راو باسه 246 208 پک سلام الم تر ال الملئ من بني اسرائيل آیا ته ګورنا هغه سردارانو د بني اسرائيل ته من بعد موسی چې پس موسی عليه السلام نا اذ قالوا لنبي کله چې وی خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا نقاتل في سبيل الله مقرر کومګه ته امیر د جهاد چې موږ جنگو په لار د الله کې قال اغور ته وی هل عصیتم آیا نزدی تاسو ان کتب علیکم القتال یقینا نزدی تاسو تاسو کو پتا سو جنگ پرس کړو شو الله تو قاتل تاسو به جنگ نه کوي قالو دی و مالنا ولی به جنگ نه کومګا و مالنا څه شوی دی مونږ لرا څه عذر دل مونږه الله نقاتل فی سبیل الله چې مونږ به جنگ نه کو پلار د الله کې وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا او یقینا موږ باسل چې د خپل کورونو نه د خپل ځامنو نه فلم ما كتب عليهم القتال هر کله چې فرض کړي چې په دوی باندې جنگ تولوا نو دوی مخواړولو الا قليلا منهم مگر لګو کسانو د دوی نه مخوانړولو والله عليم بالظالمين الله پوهه ده په ظالمانو تاریکین د جهاد باندې اوس تاسو کتلو کدی کی ترغیب ورکو د ګوره جهاد کیږي کنه او جهاد سره د پاره دی بنی اسرائیل کړو داسې خو خلکو جهاد کړي دا ټول واقعیت بیا بیان کړم لیکي بیا راځي نو تاسو پته لګی چې جهاد سره خو خلکو کار دی جهاد کول غواړي ترغیب ال جهاد نور ایتونه پیډیر دي خدا یو دغه شو کله بسوي تاته ترغیب او تشجیع علی الدعوت خیر دعوت کوا دعوت چلوا بیان کوا صحیح شو کنه خجی ها بدر دی ډیری بدر دی ډیری پښتو کې ودا معنی کې او ریدو روا تکلیف سی او بدر دی خو خلی باندې ها ارزا برزا و ان تصبروا وتتقوا او کثر تاسو صبر وکاو او تقوا مو کړه الله نه پاین ذالک من عزم الامور یقینا دا کار د پخو کارون نه دی لوی کارون نه دی خوش دی مطلب دا دی چې په دعوت کې به تکلیف راځي صبر کاوه صحیح چوکا نه دا شو کله به ترغیب وي پس کې ترغیب به تعمیم د احکام الهیه وته چې د الله احکام منی سورته نساء راوړوي اوله یا سورته نساء اوله یا یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم ها او یریږي در خپلنا الذي غذا خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا غنه اے دې ته مو قتل کنا یا ایها الناس دا آیات څه لپاره وایي تقوا د الله نو کوي د رشتہ داري خیال ساتي دا ول نه لګاو دا وته هغه رست بیا نلس قوانین بیانې چې هغه کې بد ماشومان او خیال ساتي د زنانو او خیال ساتي د سبا خیال ساتي هغه قوانین به ذکر کین نو دا غي د پاره د تاول څه ذکر کو هغه ترغیب لا ترغیب څه ترغیب تحمیل د احکام ها نعمتونه ډیر هغه پښتو معنی ان شاء الله تعالی بیا کوو ما یرغم انفا عدو کا چې ستار دشمن پوزا خړای پوه چې کنه پزې خړای چې او خو ما خو دې بل ختم کما هغه چې ال تلان ولتم خجوان تیری ها کثیرن وساعتن وساعتن او فراخي ومن يخرج من بيته اسو چې خپل کور نوځي مهاجرن فلا سال کې هجرت کوونکې ال الله ورسول الله ورسول تا ثم يدرك الموت بیا د باندې وا عادت عمومي دلاره مرګ فقد وقع اجره على الله نو یقینا لا واقع شو اجر د الله باندې بس په هجرت کې مړ شو بس کار وشو وکانه الله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی نو دې کې مو د هجرت بشارت هم پکې راغی او ترغیب ال هجرت هم تر راغی چې لکه د هجرت دا فائدہ ده دا فائدہ دا فائدہ ده الکه هجرت کول غواړي صحیح څه کنه دا ده دغه رنګي کله به ترغیب ال انفاق ترغیب ال الانفاق فی سبیل الله دا الله په لار کې د خرچې په باره کې ترغیب ښا لکه سورته حدید امنو بالله ورسوله ایمان راوړی په الله او پر رسول باندې وانفقوا او خرچه کوي مما دا غمالنا جعلکم چې جوړ کړی الله تاسو مستخلفین فيه رست پاتې کیدون کې پاغه کې وارثان پاغه کې اوس پسې فائدې بیانې فالذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي منکم تاسونا وانفقوا او انفاق خرچه کوي لهم اجر کبیر دا غوی د پاره ډیر لوی اجر دی نو ډیر لوی اجر دا فائدہ شو ترغیب خیال مو وکړه دا ترغیب لري پاک کله به ترغیب وی الی تعلیم الدین ها د دین تعلیم طرف چې د دین تعلیم وکړي یاره خوش لکه سوره توبه 122 نمبر آیات یوصل دویشتم آیات نه دا دا دا نه وما كان المؤمنون او نه جائز مؤمنان لرا لینفرو کافتن چې وزي ټول او فی ان مناسب ورلا چې ټول جنگ ته په یو ځل باندې وزي ها هغه وخت کې چې مطلب دا وکنه او جهاد پر کفایه وي فلولا نفر ولنوذ من كل فرقه منهم د هر یوې ډلې د دوی نه طائفتن یو وړډلا لیتفقهوا فی الدین دې لپاره چې پوهه حاصل کی په دین کې ولی ينذرو قومهم دې لپاره چې وې ری قوم خپل اذا رجعوا الیهم کله چې واپس شي دوی هغه ته لعلهم يحذرون دې لپاره چې دوی تشي ځان بچ کړي مخالفت د الله نه پوښې احتیاط کوي د الله د مخالفتونو لپاره نو دا سدي دا د علم د غلط دی پوهه په دین کې حاصله کی پوښې بیا به راځي کې آیات کې لږ بحث دی او بیا کو خپل ځای کله د آیات عنوان ما تاسو ته وی تزهید وی ها سبای بی رغبتی به درکې په دنیا کې چې لکه دنیا پرېګ دا وکړي پوه شو کنه دا غي ذلت پر ته ذکر کوي دا غي سره متعلق امور پر ته ذکر کوي چې دا ما ځکه د دعوی په منلو کې کوم دی نو دا تا ته رکاوټ جوړيږي دا تا ته رکاوټ جوړيږي پوه شو کنه خجی هغه مختلف عنوانات دي کله بل ته مطلب دا دی چې تزهید کوي د دنیا غټ امور بل ته ذکر کی چې ګوره یې دا وګوره دې کې ګوره دې د غټ امور ته ذکر کی دې کې صدقه نشته لري فائدہ نشته لري لکه سورته آل عمران 14 آیات وګورئ 14 آیات درې مصیفات زینا للناس خسته کړه شوی د خلکو ته حب الشیاط حب الشهوات ها مین د خواهشاتو چې هغه سدي من النساء سدي هغه خزیدي والبنین او زامن دي والبنین او د زامن والقناطیر المقنطره او هغه خزانی ها انبار کړي شوی او من الذهب د سرو زرو والفضه د سپینو زرو والخيل المسومه او دا اسونو نشاندارو پوښي والانعام او د سارو والحرث او د فصلونو ذالک متاع الحیات الدنیا ودا نه پاتې کیدون کې سامان د ژوند د دنیا دی متاع وانا بیا راش ان شاء الله کو دی هغه شی چې استعمال تر ختمي هغه ته متاع وي صحیح شو صحیح ده کلا تذهیب بالمثال بتاله درکی مثال بدر کی دیواله کا دنیا سره دنیا د دې څه فائدہ نشته نو مثال بدر کی صحیح شو خجی لک سورت آل عمران 117 یو سل ولا سمات کو ګوري تزهید بالمثال له بے رغبت کوي د دنیا نه لړت اوري خو په مثال سره پیدا مکو مثل ما ينفقون مثال داغه چې داخله کې خرج کړي په هاذه الحیات الدنیا د پاره د ژوند د دی دنیا کما مثل ریح فی مان مې کړو کما مثل ریح پشان دغه هوا دی فیها سرون چې پاره کې اور وی یا یخوال د دوړ معنی اصابت حرث قوم اورتیږي فصل دغه قوم ته ظلمو چې ظلم کړل ان فسم فزان نو خپل باندې فاهلکتون هغه فصل ورله تبا کی ولکه د دنیا د پاره تاسو ځان دې منډې کړل شروع کړي جو تر باندې مرګ راشي کنه داسې بشي د کټول فصل چې وسوځي یا الله په غمال د عذاب راولي کیس پم نه کنه دا خو باقی شي نه دی د دینه دوره دغه مکه دا مطلب تزید په دنیا دی کله به تزهید وی په قلت دنیا سره چې لګه د مړه دا ډیره دنه د عمر څومره دی ته وګور سورته توبه 38 آیات راو بس سورته توبه 38 آیات پیدام یا ایها الذین آمنو اے مومنانو مالکم سے شوی تاسو لرا اذا قیل لكم کله چې ویل تاسو انفروا فی سبیل الله وزی پلار د الله کی جهاد تا نو استاقلتم الی الارض تاسو درانه شی زمکه طرف تا نه بل دی اول کار دی واغه دغه دی داری ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشاله یې رضا یې په ژوند په ژوند دنیوي باندې فما متاع الحیات الدنیا نو نه دې سامان د ژوند دنیوي په آخرت په مقابله د آخرت الا قلیل مگر لګ دې دا څه دی دا لګ دې مړ لګوا په لګ څه څه نه خته نو دا راته وای خدا دې کې ستاسو لپاره دا رنګي کله بچ کوم دی بعضی امور مصلحه به بیا ښا اغا امور متعلقه به ترتیب په دنیا چې دا د داوی کوم منکرین دي کنه نو هغه ته بس کوي بیا د دنیا کله به تاسو پکای سبا ته کوي پکای به وته لکه سوره یونس 24 نمبر ہے تر ذهن اصلاح کوي یو سم سپاره ها پیدا مو انما مثل الحیات الدنیا انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي کما ان پشان دا غوبو ده انزل الله چې مونږ را ورو من السماء الى اسماننا فاختلط به نبات الارض نو ګرناو خې دي پاغي باندې هغه بوټي د زمکه نما دا غنه یا کول الناس ته خلک خوري والانعام ساروي خوري حتا تر دې پورې دا اخذت الارض چې کله اونې زمکه زخرفها چمک پړک پل ا خایس و زینت او خیسته شي و ظن اهلها او شي ګمان کی یا یقین لري اهل هغه دغه مالکان د دې هغه دغه سي او مالیار خوشاله چې بل زمیدار وې کار شوی دی پوه انهم قادرون علیها چې دوی قدرت لرون کې دی علیها په ریبلو پلاو کولو د دې باندې بس دا موږ سره غون کو دا فصل لا غونډو لقوم د پاره دا قوم تفکرون چې هغه فکر کوي خو شوي فکر په دې کې وکمل تاسو غوندې شی دی یو دم بسنی نو دا څومره حقیر شی دی خو شو کنه لہذا الله سره د دې عظمت ته د دنیا پرېګ دا ارث درنه پاتې کړی دی په دنیا پسې شوی کله وای د دنیا محبت چې دی کنه نو دا سبب د چا دی سبب د عذاب دی لکه سورت کهف کی آیت نمبر 32 پیندلسمه سپاره کې 22 آیت کوي د دنیا مینا سبب د عذاب دی ها وګدره اخر به لن اول او کې به توله کوم صحیح آیت نمبر 32 وزیر وضرب لهم مثل الرجلين بیان کدی ته مثال دا غدو سړو جعلنا له حدهما جنتين چې موږ ورکړو هغه کې یو دو دو ته دو باغونه دو باغونه نو دا د تسنیه تکثیر د پاره ډېر ښه وکا من عناب خوشوی د انګورنا وحففناهما بنخل او پټکړو موږ دا دواړه داسې غیر چا پیا چې تراو تاو کې کنه خوشوی په حاجی باندې جعل و عففناهما بنخل او پټکړو موږ دا دواړه په کجورو سره غیر چا پیا ته بیا کجوري کړلې وجعلنا بينهما زرعا او ورګ جوړ کړو موږ په میان ته دي کې زرعا فصل نور په فصل هم کرانګور په فصل مو فصل لوم کلتل جنتین دي سری مینا کول دنیا سره اخیری کې تلو شو اخیری کې دا کار وکړه ها خادار آیت نمبر 40 تلو شي او اوحیت بثمره نو الله وی راګیر کړ شم میوه داغي فاصبح ان وګرځید دغه کافر دا دنیا سره مینه کوونکې یقلب کفیه کیسه کولو لاسه یو بل سره ورغی مخلقه علامه انفق فیها وی مړه با کولاړو په هغه څه باندې چې ما په دې کې خرچه کړې و دا خو مې پکې یو وی کړې و دان پکې سر یې چولې وی هغه نه لاړل وهي خاویت نو دا باغ چې ودارا پروتو څوک ډلې نه وا ينصرونه من دون الله چې د مدد کړي غیر د الله نه و ما کان منتصرا او نه دې په خپل ځان انتقام غوښتون کې او الله وي ما سره څوک نه شي کولای هنالک الولایت لله الحق نو په دغه ځای کې بیا څه شری تصرف یو الله لره چې حق دی خو هو خیر ثوابا هغه بهتره دی په اعتبار د بدلی ور کول سره و خیر عقبا او بهتره دی په اعتبار د انجام سره صحیح شو دا شو نو دا تذیب کله په دې څه کړی دغه رنګي خجی دا کله امور مدافعه للعذاب په ایمانه توبې کنه د صورت دا موږ دا دا د آیات په عنوان موږ څو کړو چې په دې آیات کې څه دي هغه امور دي چې هغه عذاب د فقې کله په د دا هغه صورت په اول کې موږ دا وایو او دا درې سيزونه دي چې عذاب د فقې څو سيزونه دي اجتناب عن الشرك د شرک نه ځان بچ کول احسان الى العباد خلق سره خېګړه کول ترک الظلم او ظلم نه کول دا درې څه نه شوخه د شرک نه ځان بچ کول خلق سره خېګړه کول نو حقوق الله حقوق کول بات کول او ترک الظلم ظلم نه کول دا درې څه نه خو ظلم جزا کې عام دي هر ګناه پکې لازم مظالم پکې ټول لازم ته کوم الله منع کړی دی هغه کې بس دا ظلم دی ښا تاسو وګورئ دا سورته بنی اسرائیل لا واړه وي هغه کې دا راغلي ها پیدا مکرم دا دا شروع کوي دا امور مذاکره العذاب دی پدې کې لا تجعل مع الله الها اخر مگر دا د الله سره الها اخر معبود بل څوک ولیک دی وګرځولو پتا قعود مذموما مخذولا نو کی بنی طبیعت شی مذموما بد ویل شوی مخذولا رسوا کړی شوی پوښوی دا څه بس به مخذول معنی اصل کی بے نصر تا بے مدد سره دی ها وقضى ربك مخفت دا فیصلہ کړی درپتا الله تعبدوا الا اياه چې بندگی مو کوئی مگر یوازې دا کوي صحیح شو الله امر خدا کړی خو اوس ګورا دا یو ذکر شو چې د مور او پلار ته سخت خبرې ونه کړي صحیح شو ولا تنهرهما او مسکنا مرټه دا دواړه وقل لهما او وای دې دواړو ته قولا کریما وینا نرمه واخفض لهما جناح الذل او کته کدی ته وزر د عجزی ای وزر د عجزی مطلب نرمی وسره کوا خوشی من الرحمت د رحمت د پاره د مینی وقل او یا ربی ای رب زما ارحمهما رحمت په دې دواړو باندې کما رب یعنی صغیرا لکه دې دواړو زما تربیت کړو کما شوم والی کې صحیح دا چوشي نورستو په راشه آیت نمبر 26 کې بیا دا دغه شو دا دغه شو دا شو دا احسان بالوالدین شو دا ولا تبذر نه دا بیا نهی عن المظالم شروع شو دا ظلمونه دي ظلمونه سری ان المبذرین دا ولا تبذر تبذیرا یو شو بیا ورپسې لاړ شه بل بخل شو ولا تجعل يدك مغلوله دغه بل آیات کې راځي سر کې خیال مده او مگر د ولا خپل مغلولتن تړل شوی الی عنقک سټ خپل تا اے سټ سلاس متا ول نو چې لاس ما چین چرته وې تړو سټ ته تړي کنه تړي نه نه ته سټ پورې تړلې جیب ته نه را رسی خبر اورته دې کنه نو داسې مکه واخه قران ته کنه بیان کړه چې داسې نه تاسو پورې لاس تړلې جیب ته نه را رسی الله بر رزق در نحنو نرزقهم و ایاکم مونږ رزق درکو مونږ رزق ورکو تاسو هغه بچو ته و ایاکم تاسو ته ان قتلهم کان خطئا کبیره یقینا وجل دا وی چې دا لوی ګناه ده صحیح شو بل ولا تقرب الزنا دا بل ظلم دی زنا ته منځ دی کېږي انه کان فاحشه یقینا دا زنا دی حیاي دا وساء سبیلا وبددتون دی ساء سبیلا بدل لاره دا په خلکو کې دینه رواج شروع کیږي دا ډېر بددت دی ولا تقتل النفس بل ظلم او مقتل وی نفس التي يغنف حرم الله جو حرام کړی الله تعالی قتل داغي بالحق مگر په جرم شرعي سره ومن قتل مظلوما صحیح دی کنا ومن قتل مظلوما او څوک چې قتل کړي شو په ظلم سره فقد جعلنا لوليه نو موږ ورکړل وارث داغتا سلطانن طاقتو فلا يسرف فی القتل نو هغه د زیاتې نه کوي په قتل کې انه کان منصورا یقینا دا وارث ته یک مقتول چې د مدد کړي شوی د طرف ته الله نه ولا تقربوا مال اليتيم بل ظلم منع کوي او مخ او منی ذکر مال د یتیمانو ته الا بالتي مگر باغه طریقې سره هي احسن چې هغه خسته وي چې هغه د هغه د پاره ساتي دا مطلب دی چې هغه د پاره ساتي ذالک خیر ما نو بیا پس لار شه لار شه نو 37 نمبر آیات تلار شه ولا تمشي فی الارض مرحا مگر د پزما کې په تکبر سره ځکه انک لن تخرق الارض تدا زمکه شلول نشي ولن تبلغ الجبال طولا او هرگز تنه شي رسېدې غار تا غرونو ته طولن په غدوالي کې سمره غټ سړې دماغ کائنات کې تدا ته دولې شته سړې او دمرزان دي دا کړې دا مکه دا ټول نهي عن المظالم دا امور مدافعه للعذاب څه دا عذاب د فکون کی امور په دې ځای کې دا رنګ دا امور مدافعه للعذاب چې دي په سوره النحل کې سوره النحل سره لسمه سپاره کې ده آیت نمبر 90 کې هم نوم به الته کې عنوان ورکو چې امور مدافعه للعذاب ذکر کیږي نو ته بیا په امور مدافعه للعذاب باندې ځان کوی ها په یو آیات کې راځي جمع کوي ها غزل کوي ظلم رانه نوې اخیری دی بس ها الله صحیح دی یقینا الله تعالی یامر بالعدل امر کوي په څه باندې بالعدل په انصاف سره صحیح شو دا څه شو دا د شو نهي عن المظالم صحیح شو کنه مظالم ظلمونه مخه والاحسان او په خېګړې سره و ایتاء ذل قربا او امر کوي په شا سره ورکول د رشتہ دارانو ته په حق نو دا و عنوانات چې سو عنوانات شو هر آیات په پدی آیات په دې پرې قران کې د دې و عنوانات لاندې راځي یا بزجروي ګوري یا به تخویف وی دنیوی یا اخروی یا به بشارت وی دنیوی یا اخروی یا به ترغیب او تشجیع وی صحیح شو یا به تسلی وی یا بس چې وی د امور مدافع علی العذاب نه بوي یو رانه پاتې دې څه شو یا به تزهید وی برغبتی ورکی په دنیا کې وداغي په امور په دې کې به خامخا دا ټول بس کوي دا ټول بس کار کوي دا ټول به د دعوی کومک کوي خبر ورته دي کنه دعوت د صورت رااله نو چې دعوت د صورت رااله نو چې څوک نه مانی داوی دا هغه بد اخلاق بد کردار بد خوی بد عمل بد قول دا چې ذکر کړي نو دا بستی دا بزجر په صورت کې دعوه دا د هغه منون کو او چا او منلا هغه ته بشارت ورکړي په دنیا کې هم په آخرت کې هم دعوت چا او منلا په خبر اورته دي دعوت چا او منلا نو هغه دعوی منون کې دي نو هغه ته وای ها د دعوی د منلو په لار کې یو رکاوټ دی ولی خلک وای دا خبره که کوم بیا دنیا دا مال را ندی حکومت را ندی فلانه را ندی نو تزهید فی دنیا ورکی چې ولکه دنیا نه بے رغبت چې په دنیا باندې دین چې کوم دنه پرېږ دی نو دغه دعوت بیا کړه تر والی او بیا په دې دعوه باندې ته دعوت شروع کې خلکو تم دا دعوه بیانې د دې دعوی لپاره ټول فکر واخلي نو لانجی په فکر راځي کنه تکلیف برازي کنه راځي نو تسلی درکې څه درکې تسلی و دا په مخ کې نوم راغلي دي پتا به مرضی صحیح شو کنه کله برته وای دا د کله به دا ترغیب وي نو هغه هم د دې دعوی د منلو د پاره سیو د دې دعوی د منلو د پاره با تاسو دا غي فواید ذکر کړي چې دا فائدہ ده پکې دا فائدہ ده پکې دا فائدہ ده پکې کله به تشجیع او تاسو به شجاعت درکې بہادری به درکې چې ولکه دا دعوه بیان کا فلانی پیغمبر څنګه پکړه کا بیان کړي و فلانی څنګه بیان کړو فلانی څنګه بیان کړو صحیح شو کنه دا څه کله کې بیان کړه کله به چې کوم دنه مطلب دا دی چې تا ته وایي چې ته مسلمان شې دعوه دی د دې دعوی په منلو سره به ته د عذاب نه بچ کیږي ور سره به پکې نیک عمل هم کې نیک عمل چې تکې نو د حقوق العباد به هم خیال ساتي صحیح شو کنه او د هغه مناهی او ظلمونو نه بزان ساتي چې رقم نه سکړي د الله تعالی منع کړی نو صورت به ټول سکیږي هغه ځای ته جمع کیږي د دعوی طرف ته صحیح شو کنه په دلایل به ثابتې صحیح شو دعوا اگر ته ثابت ده الله دعوا ثابت ده خو بیا هم تایید او په دې دغه وسونه باندې به تایید کې په دې و باندې به څه کې تایید کې نو دلایل دوه قسم شو عقلیه نقلیه و په دې داسې نو شو دا تسویل داسې شو دا نه دا څه شو دا نه دا نه عنوانات شو او دا او دا یو دعوه شوند الله شو دا ټول چې راځم کې دا مزامین شو دا په دې دوه بابونو کې دا الله شو دې سره ها او دغه او د دینه پس چې کوم دنه بیا یو سو قاعده دي که خیر هغه بیا ان شاء الله تعالی ک الله ته منظور او ما خو دې بینم ختمو مو سبا ک خیری با قران شریف شروع کو ترجمه به شروع کو خدا خبره ده چې بس الله ته به داسې منظور بسو کو یار